کوټه بزعه اسامن چې بیکار دی فاو پیلن الکیلان پورا کوم ته پیمانه وتصدق علینا خیراتو کوم په مونږ باندې ان الله یزل متصدقین یقینا الله بدل ور کوي صدقه کوونکو خیرات کوونکو ته قال ورته ویلی یوسف علی السلام اوس پوښتنه چې درونو حبت حالی ولیدله ترسه پرای قال هل علمتم ویلي ورته یوسف علیه السلام تاسو ته پاتره ما فعلتم بیوسف هغه چې کړیو تاسو د یوسف علیه السلام سره واخی ضرور دا سره اذا انتم جاهلون کله چې وای تاسو نه پوهه قالو دی ویلي ا انک لا انت یوسف ایا ته یوسفی دې ته قتل ته یوسفی ا انک آیت یقینا لا انت یوسف خامخا یوسف پی قال ویل انا یوسف ز یوسف مما دا خی دا زما رور دی قد من الله علينا یقینا الله احسان کړی په موږ باندې انه یقینا د الله یا انه شاندا د میتقی اغزو چې وریدو د الله نه ويصبر او صبر یو کو په ان الله یقینا الله لا یضيع نزایږي اجر المحسنین بدله د خکونکو قالو دی ویل تعالی قسم په الله لقد اثرك الله علينا یقینا الله غره کړه تعالی رب مانی و ان كنا لخاطئين یقینا موږ خطا کار غلطی کوونکی خطا کوونکی قال لا تسريب عليكم اليوم ویلی یوسف علی السلام نشته پتا زو سملامتیا نن روز یغفر الله لكم الله تاسو د بخنو کی وهو ارحم الراحمین الله ډیر رحم کوونکی دی اذهبوا بقمیصی وی سه زما دا قمیص هاذا چې دا د پالقو کې دی علا وجه بی په مخ د بلار زما یاتی بصیرا نشی به دی لیدونکې واتونی بیا علیکم اور اولی ما تخپل کور والا جوائن ټول ټول راځي بابا امر ولې راځي ولما فصلت العير کله چې جدا شو قافله د مصر نه روانه شو قال ابوهم نو ویل پلار دیو هلته چې کوم خلک وغه ته وی انی لا جی دوری یوسف زمومم خوشبو د یوسف علی السلام لولا ان تو پنی دون کتا سمات بیو کو پننګړای قالو دی ولله تعالی قسم په الله انک لفی ذلالک القدیم یقینا نی ته پامینه محبت په خوانی کی زلال محبت په خوانی کی فلما جاء البشير وکړه چراغ دې تزیر ورکون کې القاو نو کې خودو دا کمیزالا وجی په مخ د یعقوب علی السلام پرتد د بصیرا نو شلو دی لیدونکې قال د ویلی علم اقول لكم انو ویلی ما تاسو ته انی علم ز پوی من الله د الله ترنا ما لا تعلم باج تاسو نه پیږي کای سو مړوي شرم خړل نه الله به ما ته وحی کړی وی چې مړ دی بس قالو یا بانا زامن ویلی پلار زمو استغفر لنا بخنه غواړه زمو د پاره دونو بنا زمو د ګناونو ان كنا خاطئين يقينا ومغا خطا كونكي قال ویل یعقوب علی السلام سوف استغفر لكم د چې دوی اجازه ده بخنه غواړم ځکه چې دا حق د یوسف دی نو یوسف نه مته پوس کوم چې معاف کیم کنه معاف کړي ځکه سوف استغفر دویم دا چې بخنه ټیم د شپې تهجد کې بدله بخنه غواړم د الله نه قال ورته ویل یعقوب علی السلام سوف استغفر لكم زرد چې بخنه به غواړم استاد لپاره ربي د خپل ربنا انه هو الغفور الرحیم یغنا الله بخون کې مهربان دی فلما دخلوا علی یوسف کله چې دی ورننو تل د یوسف علی السلام خواته آوا الیه نو نږدې کړ ځان ته ابوی خپل مور بلار وقال ادخلوا مصر ورته ویل نو زی خار ته ان شاء الله خو خجید الله مینین با من یوسف علی السلام بار استقبالی ته تلو خارنه ورفع ابوی پر دې خپل مور بلار العرش تخ باندې وخرو او شله دی یوسف علی السلام د سجدن سجده کوونکی او کته شول دی یوسف علی السلام د سجده کوونکی ټول ولی دا دا وخت ستړي مشي طریقه وا اوس هم کړي غلې په دې ویډیوانو کې ګوري باچا ته دا چل گئی سره کوي سلام وقال يا بتي ویلې زما بلا راز تاویل رؤیا یا دان جام د خوب زما من قبل پخوا قد جعلها ربي چې ګرځولې دې رب زما غل را حق رښتونه ما چې دا ته خو ویلو دا غا غنجام دا شو وقد احسن بي او الله ما سره ډیر خکړی دی زه خرجنه مینه سجنی کله چې وی سلام زه د جیل نه خپل قصه کوي وجاء بكم او راوست تاسو من البدو د باندې نه من بعد ان نزغ الشیطان پس دا غنا چې غرزولې او شیطان بیني زما په من کې نزغه یقینا راکړی دی تا ما ته باچهي وعلمتني ښودلي دي تا ما ته من تاویل الحدیث حق توغ تعبیرونه د خوبونو پاتر سمات اے پیدا کونکي د اسمانونو زمکو انت ولی په دنیا ته زما مددگار په دنیا او آخرت او آخرت کې توفنی واخل مال را مسلمان په حالت د اسلام والق نبی صلی او یو دې می کې د نیکانو سره ذالک من انباء الغیب دا او د خبرونو د غیبونو نو یې لیک وای کوم تا ته پیغمبر ته په غیب نه پویری ما د ته وحی وکړه د غیب د قصې د یوسف نه می خبر کړی دویم ته زما رسولی زکه وحی تا ته ما وکړه وما كنت لديهم نوې ته دی سره یجمع امرهم کله چې دی اتفاق کو په خپل کار باندې وهم يم ګورون او دی چل جوړولو وما اکثر الناس نه زیاد خلقنا ولو حرست اگر کته کوشګې مؤمنین ایماندار پیغمبر که ډیر کوشش وکړي چې دا ټول خلک ایماندار شي نه کیږي وما تسالهم عليه نغواړي ته دې دونه په دې بیان باندې من اجر سمزدوري ان هو نه الا الا ذکر للعالمین لګي نصیحت د بار د مخلوق قرآن وکای من آیات نو ډیر د دلایل د توحید نه پس منو زمو کوي مرون علی تیری دی پای باندې یا د سیزی یا پای سوچ کوي پای باندې او هما نه دیو داغي نه معرض یمرنا مرور د نظر قتل دي او یا تیرېدل ها وهم عنها دیو داغي نه معرضون مخړون کړي وما يؤمن اكثر ممن لري ډېر دي نه بالله په الله باندې الا وهم مشركون مگر وی دي شرکون کی ډېر خلک مسلمانان هم یو سره د مسلمانانو شرک هم کوي نو مشرک مسلمان ورته وي اپا امینو ان تات یوم یا الا الله طرف د الله دا علا بصیرت په دلیل سره انا ز و من تبانی او څوک چې زما تابعدار دی بم دا کار کوي زما امتی به قران زده کوي او په دلایل وبخ دین بیانې کوشي وسبحان الله یو باقی د الله لرا و ما انا من المشرکین نیم زده مشرکانو نه و ما ارسلنا من قبلک نه دلګل موږ مخزانه الا رجالا مگر سړی نو هیلې وਹੀ ګړي د موږ وتا حتی اذا استيأس الرسل تر دې چې نا امید شو پیغمبران د ایمان راوړل د خلقونه وزنو او د خلقو دا خیال وکړ انم قد کذبوا یقینا نه پیغمبرانو ته دروغ ویل شوی دي جاءهم نصرنا راغه زموږ مدد فنجي من نشاء او نو خلاص میکړه څوک چې زموږ خو ولا ير ولا يرد باسو باسنا نو پس کی عذاب زموږ قوم المجرمین قوم مجرمنا لقد كان في قصصهم يقينا اشترى دي په دي واقعاتو کې لعبرة نصيحت لأولي الألباب دا عقل مندو د پاره ما كان حديثا نه دا قران قصه یو ترا چې د ځانه جوړ کړی شي دا څه قصه خو نه چې د ځانه جوړ کړل ولكن تصديق الذي لكن دا قران تصديق دی دا کتابونو بیان دی چې مخې دې نه تیر شوی دي وتفصيل كل شيء او وضاحت دی دا هر ضروري خبري او د نه دی دا قران او رحمت دی لقوم دا قوم لپاره یؤمنون چې ایمان لري څوک دې هدایت او رحمت ته ځان رانیږي